اوس د اته دیرشمې رکو ترجمه څوک چې خپل مالونه د شپې او د ورځې پټ او سرګن خیرات کوي نو د هغوی اجر خپل رب څخه مقرر دی او نه به پرې چرې خطره راځي او نه به غمجن کیږي څوک چې سود خوري هغوی به نه پاسي خو د هغه چا پشان چې شیطان په لاس لګولو خپتی کړی وي دا ځکه چې دی وایي چې بیا خو هم د سود په شان ده او دا عجیبه ده چې خدای بیا حلاله کړې ده او سود حرام کړی دی نو چاته چې د خپل رب د غاړې نه نصیحت راغې او هغه د سود اخیستو نه لاس واخیستو نو په خوانه سود ورته معاف شو او داغه معامله خدای ته اوس پارلې شو او چا چې بیا سودی لین لین شروع کو نو هم هغه دوزخیان دي تل به فکیلو غړن پراتوي خدای سود زیانوي او صدقې زیاتوي او هیڅ ناشکر بد عمل سره د خدای پاک خوښ نه وي ها څوک چې ایمان راوړي او نیک کارونه کوي او د مونږ پابندي ساتي او زکات ورکوي نو د هغوی اجر بشک خپل خدای سره پروت دی نه په هغوی هیڅ قسم له خطر راځي او نه غم اے مومنانو د خدای نه ویریږي او باقی پاتې سودونه فریق دی که تاسو پر اختیانه مومنان یې او که داسې مو ونکړل نو خبر شئ چې د خدای او د رسول د اړخ نه تاسو ته د جنگ اعلان وشو او که تاسو منع شئ او توبه وباسئ نو خپل اصلي رقم تاسو حق دی مظلم کوي او مظلم زغمي او که د قرضدار لاس تنګ وي نو د لاس ارتیدو پورې ورته وګوره او صدقه کول یعنی ماپ کول تاسو په حق له بهتر دی که تاسو په هیګه او د هغه ورځې نه ویره وکړي چې خدای تبا واپس مخامخ کیږي بیا به هر چاته د خپل خپل کار بدلا والله بما تعملون علیم اوس د یو کم سلو اختم رکو ترجمه اے مومنانو هر کله چې تاسو تر یوې معینې نیټې پورې قرض لین دین کوئ نو هغه لیکئ او تاسو ترمن دی یو لیکوال په انصاف سره لیکلو کړی او لیکوال دې د لیکلو نه انکار نه کوي لکه څنګه چې خدای ورته خودنه کړې دغه سې دی ولي کی او عبارت یعنی مضمون دی ورته هغه قرضدار وای چې پچا حق راځي او هغه دې د خپل کردګار نه ویر وکړي او په معاملې کې د هیڅ کمی نه کوي نو که قرضدار کم عقل یا کمزورې وي یا لیکوال ته په خپل سم عبارت نشي ویلې نو داغه واقدار دی ورته په انصاف سره خودنه وکړي او په خپل سړو کې پر دوه تنه عادل گواهان ونیسه او که دوه تنه سړی نوي نو یو سړی او دوه خزی دی شي سو گواهان چې ستاسو خوخي زکه چې کله یوې خزنه گواهی خطا شي نو یو به بلې ته را یادوي او چې گواهان د گواهی د پاره راو بللې شي نو انکار دې نه کوي او پدې کې سستیا مکوي چې وړه یا لوی معاملہ د نیټه سره ولیکه دا طریقه د خدای فنیس خاین صافی طریقه ده او د گواهی په حق لا د مضبوطیا ذریعہ ده او د شک شوبینا بچ کېدو ته زیاته نږدې ده ها کلاس پلاس لین دین په خپل منځ کې کوي نو هیڅ حرج نشتا کاغه ونه لیکي خدا به په وخت کې څوک نه څوک گواهان نیسي او نه دی لیکوال لا او نه د ګواه له تکلیف ورکولی شي که داسې کوئ نو دا به ستاسو نافرمانی ګڼلی شي او د خدای نه ویره کوئ او خدای تاسو تخپل حکمونه خای او خدای په هر څه باندې خپوه دی او کچره تاسو بهر په سفر او لیکوال مونږ نشئ نو په غاڼه باندې معامله کوي سره د قبضه نه نو هر کله چې یو تن په بل باندې اعتبار وکړي او لین دین ور سره وکړي نو په چا چې اعتبار شوی وي هغه د خپل امانت پوره پوره ادا کوي او د خپل پالون کې خدای نه دی ویره ساتي او گواهی چری مو پټوي او چا چې گواهی پټه کړه پوښه چې دا غړو ګناګار دی او خدای ستاسو په کارونو خپوه دی په اسمانونو او په ځمکه کې هر څه چې دي ټول د خدای مال دی او که تاسو خپل نیتونه ښکارا کړئ یا یې پټو ساتئ نو خدای به در سره خوا ما خو حساب کوي نو چې د چا په حق لې خوښ شي هغه به وبخي او چې د چا په حق له وغواړي نو عذاب باور کی او خدای پاک په هر څه باندې قدرت لري پیغمبر په هغه کتاب ایمان راوړی دی چې هغه ته د خپل پروردگار د غاړې نه راغلی دی او مؤمنانو هم یعنی ایمان راوړی دی دی ټولو په خدای پاک داغه په فرښتو په کتابونو او په پیغمبرانو ایمان راوړی او وای چې مونږ د هغه په پیغمبرانو کې یعنی په منلو او نه منلو کې هیڅ قسم لفرق نکو او وای چې مونږ د خدای حکمونه واورېدل او قبول هم کړل اے زمون پروردگارا مونږ ستانه بخنه غواړو او تا ته به اخر درځو خدای هیڅ چاله د خپل وس نه زیات تکلیف نور کوي چا چې سنی کی وکړه د هغې ثواب به واخلی او چا چې بدی وکړه د هغې سزا به وخوري نو داسې دعا کوي چې زمونږ ربه که زمونږ نه هیر شي یا مونږ خطا شو نو په دې مو منیسه ای زمونږ کردګاره پمون دومره درون بار ما چوا لکه زمونږ نه مخکې په نورو خلکو چې دی اچولی و ای زمونږ ربه داسې درون بار راته مه په سره وه چې مونږ یې د اوچتولو طاقت نه لرو او زمونږ ګناهونه معاف کړه او مونږ ته بخنه وکړه او په مونږ رحم وکړه ته زمون کارسازي نو د کافرو په مقابله کې مونږ لا غلبه راکړه سورة آل عمران او سورت آل عمران ورته ذکوي چې په دې کې د حضرت عیسی علی السلام او د حضرت مریم بی بی باس دی او هغه هم د عمران د کورنۍ او د عمران د خاندان خلکو او یو روایت دا دی چې عمران لکه څنګه چې د حضرت موسی علی السلام د فلار نومو نو عمران د حضرت مریم رضی الله تعالی عنها د پلار نوم هم او پدې کې د هغو باس دی ځکه او ته سورت آل عمران وی اوس د سورت آل عمران د ړومبۍ رکو ترجمه د خدای په نامه شروع کوم چې رحم کون کې ډیر مهربان دی الف لام میم خدای چې بې د هغه نه بل معبود نشتا تل ژوندی دی ټول مخلوق سنبال ساتي هغه پتا دا کتاب په حق نازل کړی دی چې د هغې ټولو کتابونو تصدیق کوي چې وړومبی ترې نه راغلي دي او د دې نه مخکې تورات او انجیل د خلقو د هدایت لپاره نازل کړي دي او د حق او باطل بیلون کې کتاب را لېږلې ده نو څوک چې اوس هم د خدای د حکمونو منلو نه انکار کوي هغوی ته به سخت عذاب ورکېدی شي او خدای د اختیار خاوند دی او د بدو کارونو بدله ورکوي د خدای پاک نه د مځکې او د اسمان هیڅ څیز هم پټ نه دی خدای هغه ذات دی چې ستاسو تصویرونه د میندو په ګېډو کې هغسې جوړوي چې څنګه یې خوښوي بې د هغه نه بل خدای نشته په هر چا غالب دی د حکمت خاوند دی هغه خدای دی چې اوس یې په تا دا کتاب را نازل کړی دی چې پکې دوه قسم آیتونه دي ځینې محکمات چې هغه د کتاب بنیادی آیتونه دي او نور متشابهات دي نو د چا پړونو کې چې کګلیچ وي هغوی د فتنې جوړولو په کوشش کې متشابه آیاتونو پسې لټون کوي او هغه ته د معنا غستولو کوشش کوي او د هغې په سم مطلب خو یوازې خدای پاک پوهیږي او څوک چې پاخه عالمان دي د هغوی وای چې مونږ پر ایمان راوړی دی دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي او د سمې خبرې نه خو بس خيار خلق سبق اخلي او دا سوال کوي چې زمون کردګار زمون ړونه د هدایت موندلو نه پس په کګلیچ ماخ تا کوا او مونږ ته د خپل دلبار نه رحمتونه وبخه ځکه چې هم ته هر چاته بخشش کوونکې یې اے زمونږ ربا بشک ته په هغه ورځ د ټولو خلکو را یو ځای کون کې چې د هغې پر اتلو کې هیڅ شک نشتا خدای هیڅ چرې د وعده خلاف نه کوي والله بصير بالعباد اوس د دوی مې رکو ترجمه چا چې کفر غوړه کړی دی هغوی تبا د خدای په مقابله کې نه مال څه پیدا ورکړي او نه اولاد هم دغه خلک به د دوزخ خشا کیږي د هغوی انجام به د فرعون د ملګرو او د هغوی نه هم د پخوانو نافرمانو خلقو پشان شي چې زمونږ آیاتونه دروغ وګڼل نو خدای پاک په خپل ګناهونو کې راونیول او خدای په عذاب ورکولو کې ډیر سخت دی چا چې ستانه انکار کړی دی هغه ته وایا چې تاسو به ډیر زر مغلوب شئ او دوزخ ته به غون کړی شئ او هغه ډیره خرابه بچونه ده تاسو د فاره په هغه دو ټولو کې د عبرت سامانو چې په بدر کې یو بل سره جنگیدلیو یو ټولی خو د خدای په لار کې جنگ کاو او بل ټولی د کافرانو مسلمانانو په فستر ګولیدل چې کافر د هغوی نه دو دونه دي یعنی دوچن دي خو د نتیجې نه ثابت شوه چې خدای د چا په حق لغواړي نو په خپل امداد سره د هغه تایید کوي په دې واقعه کې د سترګو خاوندانو لا د عبرت سامان پروت دی